استاد صاحب د سوره هود تفسیر شروع کړی دی بس ده د اخیری آیات تفسیر یا خیر کوي بس بیا به سوره هود ختم شي الله وی واقم الصلاه اقام یقیم مندی ادرول نو دا امر صیغه ده واقم الصلاه او ادرو منځو یعنی د مانزه اهتمام وکا و اقیم الصلاة ادر و منز طرفین نهاری پا غدوارو طرفونو در وزی کی د طرفونو په دواړو طرفونو دروازې کې منز او دروا د ورځې دوه طرفونه ځنې علما وي د سهار مونځ دا اول شو او د مازیګر مونځ د اخر شو بس د مازیګر نه پس بیا د ورځې مونځ بل نشته څوک یې داسې جوړوي اکثر داسې جوړوي څوک داسې جوړوي د ورځې په اول کې د سبعي مونځ د ورځې په آخر کې د ماښام مونځ د ماښام مونځ اگر که په ورځ کې نه دی خو د ورځې طرف ته نږدې دی نو د دې وجې نه دی تم د ورځې په طرف کې وي اقیم الصلاة ادرو منز طرفی النهار پاغ دوارو طرفونو در وزی کی وزلفن او په وقتونو کی وزلفن معنی کئی ساعات پاغ وقتونو کی من اللیل د شپې د شپې که مراد د طرفونو نه سهار او مازیګر شي نو په وختونو د شپې کې بیا څه شو ماښام او ماسوتن ماښام ماسوتن او کنه د دین مراد د طرفینو نه مراد سبعی شي او د بل طرف نه ماښام شي نو بیا وزلف من الليل د ماسوتن من شو وزلفا من اللیل او پاغه وختونو د شپې کې ربا دا ولی وی تاسو د منځه د قیمت نه خبر یې الله په دې ګناهونه ختمي ان الحسنات یقینا نیکه او نیک اعمال یذهبن السیئات دا وړي د ځان سره ګناهونه دا اعمال زکه کوي چې الله پاکم ګناهونه ختم کی ان الحسنات یقینا نیکی چی دی یذهبن السیئات هغه د اوړي د ځان سره ګناهونه او ذالک ذکرا دا چې کوم بیان شو دا نصیحت دی للذاکرین د پاره د نصیحت قبلونکو واقع داسې شوی و یو صحابي واقع بیانوي چې ما د کجورو کاروبار کو کجورې مې باري خوي یو ښځه راله راته وی دا کجورې په سودي دا په سودي دا په سودي راته وی ښه کجورې راکه ښه وی ما ورته وی راشه دننه سټور کې ښایسته کجورې دي چې هغه ما دننه کړه ما دې ته لاس واچو ښکل مې کړه هغې راته ووی اتق الله د الله نه ویریږه په ما باندې رپېدل رالل چې خدایه دا مې څه وکړه نو زه رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما ورته دا واقع بیان کړه هغه راته وی موږ سره ایثار شه نو سره مې دا پنج وخته منځونه وکړل چې وخت پنج وخته منځونه مې وکړه وسره الله تعالی دا آیاتونه نازل کړو چې ان الحسنات یذهبن السیئات ټیک د تا نه ګناه شوې ده پر دې ښځه ته د لاس واچو هغه د ښکل کړه خو چې دا تا کم اعمال وکړل اوس خاص کر دا جمع د رسول الله سره وکړې د دې په برکت سره الله ستا ګناهونه دغه کړل ختم کړ ان الحسنات یقینا نیکی چې دی یذهبن اذهب یذهب من وړل اغه اغه وړي د ځان سره السیئات گناهونه ذالک ذکر دا یو نصیحت دی لذاکرین د پاره د نصیحت قبلونکو د زولف معنا کوي وزولفا من الليل وایي د زلف معنا کوي ساعات په وختونو کې بعد ساعات پس د وختونو نه مونږ وایي ساعت په ساعت لکه د شپې را پاسې کنه نو خکل تاجود دادی چې تاسو کو په یو ځای تاجود کوي هم صحیح ده خو دا ساعت په ساعت چې کوي نو رسول اسلام به کله نه کله دا کول دا ډېر خوند کوي راپاسې دوه رکعاته مونځ وکړي اوس نن سبا اوږده شپه ده بیا وده شي بیا یو ګنټه پس راپاسې بیا یو دوه رکعاته وکړي بیا وده شي بیا راپاسې یو دوه رکعاته وکړي نو ساعت په ساعت ومنه اوم د دینه چې د ظلب معنا دی ساعت پس د ساعت نه سمیت المزدلفه نامه کې خودل شوې د مزدلفه ته مزدلفه دا نه تاسو چې د عرفات نه راشي نو بیا شپه مزدلفه کې تیروي کنه دې ته مزدلفه ولی وی دلته خلک سات په سات راځي ګوره ځنې خلک داسې وي چې بس ماښام نه لږ وخت پس تیر شوي وي سپیشل ګاډي کې راشي ځنې ورپسې راشي ځنې ورپسې راشي ځنې ورپسې راشي د پیشپنی پورې دا سلسله دغی شروع سات په سات سات په سات دا دغه راځي نو د ظلم معنا ده ساعت بعد ساعه یو سات بل پس د بل سات نه سات په سات مونږ ته وایو ها الزلف زلف چې دی منزلتون دا یو مرتبه بعد منزلتن پس د مرتبه نه د رتبه نه یو رتبه یو ګریډ بیا دویم ګریډ بیا دریم ګریډ داسې خام بیا الله پاک وی فإن له عندنا زلفا الکه د دغه سه مؤمن عندنا پنیز زمونږ له زلفا زلفا دی دلته د زلفا معنا څه دی قرب د داسې نیکانو بندگانو زما سره څه دی نږدېوالی یو سړیو اصحاب من امراتن د حاصل کو وی که د یوې خزې سره قبلتن خکولول یو سړی اولګې د پردې خزې خکول کړه چې خکول کړه سخ ملامت شو فاتا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی راغی رسول الله ته چې حضرت دا سوشو فذكر له نو دې سړي ذکر وکړو رسول الله تذالک د دې واقع هغه بیا وسړي سار شو پنځه وخت منځونه وکړو الله دا آیتونه نازل کړو فانزلت عليه نو نازل کړي شو پر رسول الله باندې دا خبره چې واقم الصلاه قائم کمونز طرف النهار په دوارو طرفونو دروازه کې وزلفا او په بعض وختونو کې من الليل د شپې ان الحسنات یقینا نیکه یذهبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین د قصړی ته وی الحمدلله تا نه خدا کار شوه دی خو تا چې منځونه وکړه د منځونو په برکت سره به الله ستاسو د ګناهونه معاف کړي دا سړی ډیر خوشاله شو قال الرجل نو دغه سړی وی چې حضرت دا یوازې زما سره خاص دی چې د دې منځونو په برکت زما ګناه معاف شوه او کدا مسله عام خلکو لپاره ده چې ان الحسنات یذهبن السیئات قال الرجل دی سړی وی الیه دا به داسې وایه ا لیه الیه آیا دا مسله یوازې زما د پاره ده چې د دې جمع په برکت سره الله زما ګناه معاف کړه هذه دایات نو قال رسول الله وتوینا چې چا په دې عمل وکړ لمن عمل بها د هر هغه چا د پاره دی دا چې چا عمل وکړ په دې من امتی زما د امت نه دا خیر سره سورت هودو سر تورسید اوس وپسې سورت یوسف دی استاد صاحب د سورت یوسف نه کوي خط تفسیر تاسو ته کوي وی بسم الله الرحمن الرحیم سورة یوسف دا تفسیر دی د سورة یوسف وقال فضیل ویلی دی حضرت فضیل دا مفسر دی عن حسین او هغه روایت د حسین نه کوي عن مجاهد هغه روایت د مجاهد نه کوي او دې خزې دې زلیخې تیار کو لهن د دې خزو د پاره اوس دلته دوه تیر غدیخه قرات دي زمون قران مجید کې دې متکئن لیکن یو قرات د عبد الله ابن عباس بداسه وي متکن متکن نو دی وی د دې متکن سمانه ده زمون قران مجید کې دانش د بل قرات دی وی الاترنچو دا اترنچ دی بل حبشیه په حبشه جبه کې دیتا سوی متکن دغه وته وی متکه خدا علی چې ما وی تاسو متکن تلاوت وکي دا د عبد الله ابن عباس قرات دی ورنه عام قرات د سن دی عام قرات دی متکئن وقال ابن عيينه سفيان ابن عيينه وی عن رجل اغه روایت د یو بل سړی نه کوي عن مجاهد اغه روایت د مجاهد نه کوي ناغه سوی متکن دا لغه دی متکئن وی کل شیء قطع بالسکین دا زمون مفسرین هغه کوي امام مجاهد الته خو هغه معنا کوي چې دا متکن شي نو مترک معنا دی اترنج خو د دنه چې نور روایتونه کوي سفیان ابن عینه او دا کوي نو هغه داسې وایي چې متکئن متکا هغه سیس ته وایي چې هغه خلک په چاړه پرې کوي خټکی شو مالټه شوه دا دغه دی ځکه متکا هغه سیس ته وایي چې سړی پې تکیا وهي تاسو چې شی پرې کوي په چاړه نو داسې سړی ورته سره تکیا شي کل شی ان هر یو شی قطع ابي سکین چې هغه پرې شي په چاړو خیر دو دا ځای پرې خو دی به پې دوباره بیا راځي وقال قتاده حضرت قتاده وی و انه لذو علم لما علمناه حضرت یعقوب علیہ السلام نه دی و انه دا یعقوب علیہ السلام لذو علم هغه خاوندو د ډیر لوی علم یو دی عالم یو دی زو علم خاوند د علم امام بخاری وی زو علم ستا وی خاوند د علم عجیبه معنا کوي خاوند د علم هغه چاته وي چې په خپل علم عمل کوي دغه ته وي خاوند د علم هغه چاته وي چې په کم شي باندې دی عالمي په هغه باندې دی عمل کوي څنګه وي لزو علم خاوند د ډېر لوی علم معنا د عاملون دی عمل کوونکی و بما علم په هغه چې کوم دته معلومو عالم چې په خپل علم باندې عمل کوي نو عالم بم ورته وایي او زو علم بم ورته وایي ورنه چې سړی عالم او عمل نی هغه عالم نه دی جاهل دی وقال ابن جبیر رضی الله تعالی عنه ابن جبیر وی سعید ابن جبیر چې قالو نفقد سواع ملک هغه د حکومت ملازمین اعلان وکړه چې یا قافلې والے انکم لسارقون تاسو غلا کړی دا دا قافله والا وته وی ما ذا تفقدون تاسو نس شعر وک دی دی وته وی نفقد صواع الملک من نروک شوی دا هغه پیمانه د بادشاه نو سوا ستا وی سوا پیمانه بیا حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام وب موب پکې نس کړي هغه به بیا پکې د دانې دغه کولې پیمانه کولی نو داغه مکوک دی هغه د اوبو د سکلو لوخي خدا الفارسی یو دا ټکی فارسی دی الذي هغه يلتقي طرفاه چې یو زیوی دواړه طرفونه د بیل لی سره نختی کانت تشرب بها الاعاجم وی په دې باندې په دې کې به وبس کړي دي عجمو دا غټ غټ کټوري به جوړ کړي د سپینو د سرو وقال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی د حضرت یوسف رونه چې یوسف علی السلام ورته کمیس ورک چې لاړ شي دا د باباجی په مخ باندې واچوي او دا غسترګې بروغ شي کله چې دوی را روان شو د مصر نه راووتل دلته په کنعان کې دغه وی حضرت یعقوب چې انی لا اجد ریح یوسف کور خلکو ته وایي چې زه مومم بوی د یوسف خدا دې چې تاسو ما ته وایې چې د بیمارۍ نه د عقل خراب دی لولا ان تفندون که چېرې تاسو ما ته نسبت نه کوئ د کمزورۍ د عقل چې بابا جی مړ عقل دې کمزورې شوی دی دا خبرې کوي یوسف چېرته دی لولا تفندون که چېرې تاسو ما ته نسبت نه کوئ د خرابېدلو د عقل د تفندون معنا عبد الله ابن عباس صاحب څه کوي تجهلون چې تاسو ماته نسبت د ناپوهتیا نه کوي تفند دې ته وایي چې د بوډاوالي د وجې نه د سړي ارڅ ختم شي لولا تفندون مطلب دا دی چې تجهلون که تاسو ماته نسبت د ناپوهتیا نه کوي وقال غیره او ویلی دی بغیر د عبد الله ابن عباس نه والقوه فی غیابت الجب رونه وی دا یوسف راواله او ویچوی فی غیابت الجب په غیابت الجب کې لکه جب ستوي تاسو ته به وای کوی ته وای کوی الکه غیابه ستا وای غیابه بیخ پاغه ویخ د کوی کې تاسو ته وای غیابه ارغه سیس دی چې تا نشي پټ کی فی غیابت الجبه جب ستوي کوي الرکیه التي اغه کوي لم تطوا چې داغه خلنی جوړه شوی خالی د کنولی وی خدا د کوی د پاس خلنه ده دا د جوړ کړی نی الرکیه التي داغه کوی ته وی لم تطوا چې داغه خلنی جوړه شوی رونه رالل اوس دی ترتیب خیال نه ساتي نو رونه رالل یوسف علیه السلام ته چې باباجي حضرت یوسف چې دی هغه شرم خو خوړو خو ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين باباجي ته په موږ باندې یقین نه کې اگر که مونږ تا ته رښتیا وایو نو دلته د مؤمنین معنا به دا نه کوي چې ته ایمان وروړونکی نه په مونږه نه بمؤمن لنا معنا کوي بمصدق لنا تصدیق کوونکی زمونږه ما انت بمؤمن لنا نه ته یقین کوونکی په مونږه مونږه خبره کو خو ته په مونږ یقین نه کوي ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما اشده اورسه داغه خپل ځوانه ته حضرت یوسف چې خپل ځوانه ته اورسه ده الله وته نبوت ورکو د دین پوهه وته ورکړه علم اشد معنا کوي اشد د عمر هغه زمانه ته وي چې په هغه کې په بدن کې کمزوروالی نه راځي ښه کمزوروالی دا بدن نه دی وی بدن د دیر شو کالو پورې دا په ترقې وي ښکاره تاسو وینئ چې مخ په بره رواني رواني رواني خو چې کله دی دیر شو کالو ته ورسی نو دی بیا ودریږي په خزوانی شي خیسته نو دا بیا ولاړی ولاړی چې بیماری نیوی الی اربعینه تر دغه پورې سلویختو کالو پورې دی ولاړی نو د سلويختو کالو نه پس بیا په بدن کې دغه راشي نقصان راځي چې کله بدن صحیح وي نقصان راځي خو سړی په ځان نه پوهېږي د پنځوسو کالو پورې ورنه راځي خو چې پنځوسو کالو ته ورسي بیا دغه کوي کله وي خپه مې خوږېږي او کله وي یو ځای هلکه یو شی دې نه خوږېږي بدن کې دغه راغلی دی کمې نو ما وی اشد د بدن هغه هغه وخت وی چې لا د بدن نقصان شروع شوی نی ما وی د بدن نقصان کله شروع کیږي چې هغه د غوی د سلوختو کالو ته سړی ورسی نو د اشد د معنا کوي قبل ان یاخذ مخکې دا غینا چې شروع کی بدن فن نقصانه په نقصان کې ما وی سلوی د دیرشو نه د دیرشو پورې بدن په بره رواني دیرشو پورې چې دی د دیرشو نه تر د سلویختو پورې بیا بدن برقراري او د سلویختو نه پس بیا په نقصان شي قبل ان یاخذ مخکې د هغې نه چې بدن شروع کی فن نقصان په نقصان کې دا اشد نه دی دا یو تم وی تسنیه تم وی جمع تم وی یقال خلق وی بلغ اشده پلانی ما ما ورسه د خپل ځوانه ته او ما غشد ټکی راغی د یو د پاره ما شد دی وبلغوا اشدهم او دا خلق ورسېدل اشدهم خپل ځواني ته مفرد د پاره هم اشد د جمع د پاره هم اشد وقال بعضهم بعض وی نه اشد دا مفرد نه دی دا جمع ده وقال بعضهم ویلی دی بعض علماو چې اشد چې دی دا جمع ده او واحدها شد او مفرد دا غي سره راځي شد یو بدن چې ځواني وي شد او چې ډیر بدنونه ځواني اشد خ ما وی دلګ به ترتیب نه غو کو اغه مت التکیو متکن او متکا دغه ته وایي هغه سیس چې ته پې تکیا وهې هغه سیس چې ته پې تکیا وهې پخوا نه دي غټایټ دا سرداران نوابان دی به چې وبس کلی هم دا غټ غټ بالښتونه به ورته ایښي تکیا به په والی و که خوراک به کو ام تکیا به والی و رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت د دینه منې کړی دی الکه چې ډوډۍ خوري چې مسکه او سو عذر د تنی تکیا مو وه نه خکینه چې دا ارسم په بدن باندې سي ورشي نو دې د توي متکا دا ټکی دی متکا ان دی متکا نه دی او د دې معنی څه ده هغه بالښتونه چې سړی د خوراک یا د سکاک یا سړی څه خبرې مبرې کوي لګیای او دا تکې وهلی هغه شی د تکیا وهلو پوه شئ متکا هغه څیز ته وایي چې د څښاک په وخت کې د خوراک په وخت کې یا د خبرو وخت کې په کوم شي ته تکیه وهي دا بعضې خلک ودا وایي او دا ښکلې خبره ده و ابتل الذي اوس پې راغې په امام مجاهد و ابتل الذي او دې بعض خلکو باطل کړي دې هغه قول قال چې هغه وایي چې د متکا معنا څه ده الاترنجو اترنجو دا ځینې خلک لکه امام مجاهد نه قول نقل شو چې یاره متکا متکا دغه ته وایي اترنج ته وایي چرته راته وخایه چیرې چرته په عربو کې د متکا معنی شا اترنج کړي دا خو نشته خیر چې دا ورته دې سړی پیش کړ چې چرته په یو لغت کې راته وخایه چرته په عربی کې راته وخایه چې د متکا معنی چا دغه کړي اترنج فلما احتج کله چې دلیل را پیش کړی شو علیه په د باندې علیهم په دې خلکو چې څوک د متکا معنی کوي اوترونج او په دې باندې دلایل قایم شو چې لکه د متکا معنی اوترونج نه د خدایم په خیر کې شرطه په یو کتاب کې راغلی دی چې د متکا معنی اوترونج ده نو فلما احتج کله چې دلیل را پیش کړی شو علیهم په دې خلکو چې د متکا معنا دوی اترنج کوي بانه المت او څنګه دلیل ورته مونږ را پیش کو هغه دا مونږ را پیش کو چې یماما د متکا معنا دغه د تکیاګانی نو ناګانه ټوپې که بل پلو لاړو ماوی دی باز خلکو د وی چې د متکا معنا اترنج نه ده ځکه په کلام د عربو کې د متکا معنا چرته اترنج نه ده راغلی بلکې د متکا معنا څه ده هغه بالښتونه چې خلک وته تکیا وهي چې کله دا دلیل دلیل په دوی باندې پیش شو په چا باندې پوه شو ریاضه چې څوک د متکا معنی او ترنج کوي نو ناګه نه د دې ځای نه ټوپ کړي بل خوا لاړ نو فرو دوی او تختیدل الی شر یو بد خبره ته منه د دینه الک اوسه پورې د یو سوي اوس هغه ځای ته لاړ چې ځان دی او شرمو اوسه پورې خو دې دا وی کنه امید ګره چې د متکا معنا دی او ترنج چې موږ د باندې دلایل پیش کړو چې نه د متکا معنا او ترنج نه دی د متکا معنا دی هغه سیس چې سړی وته دغه کوي نو دی نور شرمای داسې کوي چې سړی د هغې نامه نشي اخیستی نو دی وتښتېدل دي یو خبرې ته چې هغه د دې مخکنۍ نه بده وه فقالو دوی وی چې نه دا خو متک ان قرات نه دی انما هو المتکو دا خو متک دی امام بخاری ورته وی خدای دې په خیر کوم دا بازی وی خدا متک ان نه دی دا قرات متک دی او د متک معنا ته سکه او ترنج خدای دې په خیر کا متک یو بل شي ته وی چې سړی دا غي نامم نشي غشته دا فرج نه دی د خزې فرج د دې د یو طرف ته دې ته دغه وي متک بیا خو د دې دا مطلب دی څه مطلب چې و اعتدت او د خزې تیار کله هن د نور خزو د پاره متکئن هغه طرف د فرج ولا تیار کړه او بیا معنا غلطه راځي فقالو دیو انما هو المتکو ساکنه تای نو دی بیا راغه باندې دغه کوي چې خدای دې په خیر کنو چې دا متک شو نو متک خو اترنج ته نه وي و انما المتک متک چې دی طرف البزر بزر دغه ته وي دی فرج ته دا خو هغه طرف د بزر دی دا هغه فرج هغه طرف ته دغه وي هغه سیټ ته سوي متک بیا د خیال دی الکه دا چرته راغلی دی وی ولذا د دی وجنه ومن ذلک او د دی وجنه قیل لها ویل کیږي خزه ته متکا کله نه کله سړی خزه ته بده خبرې کوي وای کینه متکا کینه متکا اصل کې متکا دا فرج نه دی د فرج چې دا بره سیړ دی دا یو پرده او دا پرده به مخکې خلکو دقه سې پرې کوله لکه د ماشومانو دا پرده چې پرې کوي لکه سنتي دغه پرده وی چې پرې کړه نو دا یو طرف ته او بل طرف ته ودا پرده پاتې شوه دقه پردې ته ودا طرف شو دې ته به متکوي نو کله نه کله به خزو ته خلق بسوي وی متکا چې کومه خزه به سنت نه و وی متکا ده د پلانې متکا ده هغه طرف د دغه پاتې دی یا نه کله نه کله وسړي یو الک ته کنزل کوي وای کینه د متکا زویا و ابن المتکا او دا زوی د چا دی د متکا دی یعنی هغه خزه چې د هغې د فرش هغه طرف باقی پاتې دی یو دویم بیا پی راځي الکه که د چلو دا متک شي او د متک معنا اترون شي نو تاسو په خپل اندازه ولګوي خلق ملمنو له اول سمتري تیاری کاول ولدنا سزه تیاری اول ور خلق د ناس زی تیار کی بالښتونه کی دی ارس کی دی نو واعتدت لهن د سیمانه مکوه چې دی تیار کده دوی د پاره متکن متکئن تورنجو تورنج خو روستو خلق مانټي مانټي او دا خو خلق روستو وروړي اول زی جوړ شي بیا خوراک شي بیا روستو مانټي راځي قد شغفها حبا هغه خزی وی سنا پوی د دا خز زلیخا چې د یو غلام سره تعلق ساتي او قد شغفها دا یوسف ننوت دی پاغه پرده د زړه د دی کې حبا د وجه د محبت نه شغف شغا په عربی کې د زړه دا پرده نه ده د زړه پردې ته چې شی ورسی کنه بیا د زړه نزینه قد شغفها یقینا دین نوته دی پزړه داغه کې حبن په محبت کې نو معنی کوي یقالو خلق وی الی شغافها وی دې رسیدلې دی هغه پردې د پلانې ته ناغي بیا بل معنا ده قد شغفها وی دی سوزیدل دی پاغي یو سړی چې په یو جنې عاشق شي نو خلک وی پلانې په پلانې باندې سوزیدل دی ناغې دا معنا ده شعفها مطلب دا دی چې فمن المشعوف دا د شعفها د چانه جوړ دی د مشعوف نه مشعوف پیژنې مشعوف هغه سړی ته وایي چې د عشق د وجه نه د غزل سوځېدلی وي ختمي اته خلک سوی مشعوف حضرت یوسف وی ربا د دې خزو توجه زمانه واړي و الا اسب الیهن ربا کده دې خزو نه د خلاص نکړم نو یو ورځ نه ده دو ورځې نه دي هر وخت دا د شهي کورنۍ د خزې دي او ځانونه خکولي کړي او زمانه دا مطالبه کوي نو رب زه خو انسان یم که د دې د مخ د زمانه وا نړو نو اسبو الیهن زب میلان وکم دیتا واکم من الجاهلین او بیا بشم د جاهلونه نو الله نه سوال کوي چې رب د دې د مخ ما نه واړی او که دې وا نړو نو اسبو د اسبو معنی کوي د واحد متکلم صیغه د عامل زبا ور وړم دوی ته باچا خوب ولیدو تاسو ویلیو کنه چې و غواګانې سربې وي او و غواګانې خوارې وي هغه اوس خوارو غواګانو هغه و سربې غواګانې وخوړلې او چې دی شنه وږي او و اوچ وږي دا اوچ وږي د دې وو وګونه شنو نه تو شو ختم کړل دا خوب باچا ولید باچا وزیرانو ته وی د دې خوب تعبیر راته وکي ناغوی وتسوي ادغاس احلام وما كنا بتاويل الاحلام بعالمين سبا چې څوک صحیح خوب ویني موږ به د صحیح خوب دغه کو تعبیر دا تا خو چې کم خوب لیدلې دا هغه ګډ وډ خیالات دي چېرته بېګا به دی غیر مناسب شی خوړلی وي معده به دی خراب وي ګډ وډ خوبونه ویني ادغاس ګډ وډ خوبونو ته وایي وما ادغاس معنا کوي احلام خوبونه حکم خوبونه موږ ته ګډ وډ وایو ما هغه لا تعویل له چې داغي تعبیر نیخه تعبیر ګډ وډ خوب شي د هغې څه تعبیر نی یو دلته خو د ادغاس احلام معنا شوه ګډ وډ خوبونه خو یو ځای کې بل ځای کې راځي چې حضرت داود علیه السلام ته وایي چې راواله دوه سن یو موټی د دغه راواله د لختو او دا ښځه پې ووه نو هلته وایي و دغه څه هغلته چې سوره صافات کې ذکر شوی دی نو هغه معنا څه ده مل اولید هغه ډکی یا هغه واخه چې مونږ ته قوده وایو قوده چې یو لاس کې راځي مل اولید ډکول د لاس من حشیش د وخونه وما اشبهه یا غ چې مشابه دغه سره یو موټی واخه یا یو موټی لخته دې ته دویرس وایي ومنه اوم د دینه جوړ دی الله دغه ته وی داود علی السلام ته چې خذ به یده کا دغسا راواله په خپل لاس باندې یو موټی د لختې نو دا دغه شیدې دا د دینه جوړ دی خام د دې دا مطلب نه چې تاسو داسې وې چې دا د ادغاس نه جوړ دی چې خوز به یدې کار والا په خپل لاس دغه سن یو ګډ وډ خوب چې دا داونه وي وی لا من قوله دا جوړ نه دی د دې قول نه چې ادغاس احلامن ګډ وډ خوبونه ګډ وډ خوبونه چې جمع شي نو ادغاس وته وي چې مفرد شي نو بیا وته زغس وي خ د حضرت یوسف رونه وي چې بابا جی دا رور را سره ولېږه چې منګه لاړ شو نو ونمیرو اهلنا او منګ به غله راوړو خپل کور والا ولا نو د نمیرو معنا کوي من المیره دا جوړ د چا نه دی د میرې نه او میره غلې ته وایي نو ونمیرو موږ به غله راوړو ونزدادو کیل بعیر او موږ به زیات کو دلته د ته معنی کوي د کیل معنی کوي بار او زیات به کو موږ بار د یو اوخچرو را سره لاړ شي یو بار به زیاتې دانې راوړو کیل څه ته وایي ما یحملو بعیرون هغه شي ته وایي چې په راباره یې اوښ د اوښ بار ته دغه وایي کیل خام آوا الیه حضرت یوسف چې کله رو رو پیژند ورس دغه شو نو آوا الیه اخاه رانیزدې کزان تخپل رورو د آوا معنی کوي زم الیه یو ځای که د خپل ځان سره ځای دا نه پوره کیږي نو ښه وصلی الله تعالی